یوسفه دا صورت دا سور یوسف دی مکی صورت ته د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی غالبا یو سلور آیاتونه پکې دي چې هغه مکی دي نور دا غون صورت چې دی دا دا سلور پکې مدنی دي او دا نور ما به غون صورت دا مکی دي واقعه داسې شوې وه دوه واقعې دي یو دا دی چې یو یهودي راغی د رسول پاک صلی وسلم امتحان اخلي ورته وی حضرت د حضرت یعقوب علیه السلام اولاده د شام نه چې مصر ته راله نو دا ولې راغلی ده د حضرت یعقوب علیه السلام خپل وطن چې یا خو شامو دا د شام نه د ده اولاده چې راغلې ده مصر ته د دې څه وجه ده او بله دا ده چې د حضرت یوسف یو ډېره ښایسته واقع ده یو ښایسته کیسه ده چې د الله په کتابونو کې بیان شوې ده هغه قصه موږ ته بیان که که ته د الله پیغمبرې یو طرف ته دا یهودی راغی امتحان اخلی بل طرف ته بعضې صحابه و چې حضرت هر وخت کې سبکونه او هر وخت کې سبکونه لږ تنګ شو که لږې قصې دې راته کړې وې نو ډېره به ښه وه د عرب په دې قصو باندې ډېر مینو ماسوتن نه به پس دوی سره کېناستل دې شګو کې او دا کیسې به یې کولې نو ما وی بعضې صحابه رالل چې حضرت لږې قصې دې راته کړې وې نو ډېره به ښه وه نو الله دا صورت نازل کړ ما وی قرآن مجید کې خبرې کول نه دي پکار د قرآن هر ځای د خیر او د برکت نه ډک دی خو دومره ده که نه خلک وایي که نه چې د لاس ګوتې هم سره برابرې نه دي هر ځای کې الله یو خپل خاصیت ایښی دی په صورت یوسف چې خلک تلاوت کوي قدرتي طور د زړه خوشحالي د زړه اطمینان الله د ده نصیب کوي چې صورت یوسف وایې زړه کې به هم اطمیناني زړه به هم خوشحاله دا پریشانې او دا مسئلې به نه وي که ستاسو خیال حضرت عمر رضی الله تعالی عنه داسې نور صحابه اکثر د سهار مانځه کې به دغه وي سورت یوسف الف لام را الله ښه پوهیږي په خپل مقصد په معنو د دې ټکو ترغیب دی د الله کتاب ته تلک آیات الکتاب دا آیاتونه دي د الله د کتاب تلک آیات الكتاب دا دی آیاتونه د الله د کتاب کم کتاب المبین چې هغه ښکاره دی یا المبین چې هغه ښکاره کوونکی دی هلکه موږ ته حرام هم ښکاره کوي حلال هم ښکاره کوي جایز ناجایز هم ښکاره کوي قرآنا قرآن خو عربی یا په عربی ژبه کې دنیا کې چې وګرځې په ژبو کې د عربی ژبې نه ښکلې ژبه او وسیعه ژبه بله نشته انا انزلناه یقینا موږ نازل کړی دی دا کتاب قرآنا قرآن عربی یا په عربی ژبه کې قرآن دا خو د دې غونډ کتاب نامه ده لیکن کله نه کله دا اسم جنس هم راځي غون کتاب تم ویل کیږي او کله نه کله یو صورت تم ویل کیږي صورت یوسف هلکه څه شی دی قرآن دی الحمد څه شی دی قرآن دی ګوره د یو صورت تم دغه ویل کیږي قرآن نو موږ نازل کړی دی دا کتاب قرآن په عربی ژبه کې لعلکم د دې دپاره چې تاسو د ټولو نه اول تعقلون ځان پوهی کې په دې چونکې عربو تاسو سره اوله خبره ده نو په عربی مې راوډېږه چې تاسو ځان پوهی کې اول او بیا نورو ته بیانوي نحن نقص تاسو وایې چې قاس قاس کیسې دې راته کړې وي نو مړه یو خو هغه د روغ کیسې دي دا د لیلا او د مجنون کیسې ټولې فضول د رستم او د اسپندیار او دا کیسې او هغه د زړې بوډۍ کیسې تاسو به چې کولې نیاګانو به بیانولې دا ټول دروغ وي راشه داسې قیصه واورئ چې د علم او د حکمت نه ډکه او الله تعالی د دې په وجه باندې ستاسو په علم کې زیاتې راولي عقیده هم ورسره درسته شي نحنو نقصو منګه بیانو نحنو نقصو منګه بیانو علیک پتا باندې احسن القصص ډیر ښکلې قصه منګه بیانو پتا باندې احسن القصص ډیر ښکلې قصه د حضرت یوسف قصې ته احسن القصص وي د ټولو قصو نه ښکلې ځکه دا د حکمت نه د علم نه دا ډکه کیسه ده او دا قصه د ته بیانو په څه طریقې بما اوحینا په سبب د وحی کولو زمون الیک تا ته بما اوحینا په سبب د وحی کولو زمون الیک تا ته هذا القرآن د دې قرآن چې د دې قرآن په ذریعه باندې زه تا ته وحې کوم او په دې باندې درته دا کیسه بیانوم و ان كنت یقینا ویت و ان كنت یقینا ویت من قبله مخکې د دې وحې نه لمن الغافلین د ناخبرونه چې ما درته وحې نه وکړې د وحې نه مخکې ته په دې قصه باندې خبر نه وې و ان کنت او یقینا ویت من قبله مخکې د دینه لمن الغافلین د ناخبرونه د حضرت یوسف علیه السلام قصې دا څو درجې لري اوله درجه دویمه درجه دریمه درجه مختلفې مرحلې دي پیله مرحله پیله مرحله دا ده یوسف علیه السلام اوده دی خوب ویني چې نور سپومۍ او یولس ستوري دا راکوش او ما ته په سجده باندې پریوتل او بیا د هغې نه پس لاړل حضرت یوسف خوب ویني چې نور سپومۍ او دا څه ورته وایي دا دغه یولس ستوري دا رالل او ما ته په سجده باندې پرېوتل او بیا لاړل حضرت یوسف چې سره سار را پاسد خپل بابا جان حضرت یعقوب علیه السلام ته دا خوب بیانوي هغه په خوب باندې دغه شو پوه شو چې وایي دا خو ډېر لوی خوب دی اس قال یوسف پاغه وخت کې چې او وی یوسف علی السلام اس قال یوسف پاغه وخت کې چې او وی یوسف علی السلام چاته وی لابیه خپل پلار ته د یوسف علی السلام د پلار نه مسه د حضرت یعقوب په هغه وخت کې چې اووی یوسف علیه السلام لابیه خپل پلار ته سوی یا ابتې ای زما پلاره یا ابتې تاسو وایې بابا جانه یا ابتې ای زما پلاره خوب دی دغه خوب بیان کوي انی رأیتو یقینا ما اولید په خوب کې انی رأیتو یقینا ما اولید په خوب کې احد عشر کوکبا یولس ستوري احد عشر کوکبا یولس ستوري حضرت په خوب کې مې یولس ستوري ولیدل والشمس نور والقمر سپومۍ یولس ستوري یو نور او یو سپومې دا رأیتهم ما اولیدل دا لی ساجدین ما ته سجده کوونکي رأیتهم ما اولیدل هغوی لی ساجدین ما ته سجده کوونکي دا خوب مې ولید ښکاره خبره ده چې یولس ستوري څه دي دا د یوسف علیه صلات وسلام یولس رونه دي دوی ټول دولسو سره د یوسف نو چې یوسف ترې رابیل کې نو باقي څو پاتې شو دغه د یولس ستوري چې دي دا دغه دا روڼه دي معلومیږي دا خبره چې ګورې د حضرت یوسف روڼه دا هم څه معمولي خلک نو دوی نه هم داسې ښکلې خبره دا ده چې دا هم انبیو شریعت ورسره مستقل نو خو انبیو رستو الله دوی ته نبوت ورکړی دی پاتې شو نور او سپومۍ نو نور په عربی کې چې دی تاسو ویلي دا مؤنث دی او قمر چې دی په عربی کې مذکر دی نو ځینې خلک داسې وایي چې د نور تعبیر د څه شو د مور او د سپومې تعبیر شو د پلار مطلب دا دی یوسف باندې به داسې وخت راځي چې دا یوولس رونه او حضرت یعقوب پلار او داغه مور محترمه دا به راځي او دوی ته به سجده کوي پښتونوي صاحب خیال نه دی د شمس د نور تعبیر مور شوه د قمر تعبیر دغه شو پلار لیکن بعضې خلک وایي چې نه مړه دا خو داسې کیسه نه ده دا یو عربی ده چې شمس مؤنث دی او قمر مذکر دی خو ګورې د عربی نه بغیر په نورو ژبو کې په تمامو ژبو کې نور مؤنث دی او نور مذکر دی او دغه د سپومې مؤنثه ده د دې وجې نه نور پلار شو او سپومې مور شوه ورې زمونږ پښتو کې نور مذکر دی تاسو څه وایې نور راوخته داسې وایې که نه او سپومې راوخته داسې نه وایې چې نور راوخته نو ما ولیدل یو لستوري نور او سپومې دا مې ولیدل لی ساجدین ما ته سجده کوونکي پوه شو په حضرت یعقوب چې حضرت یوسف باندې به الله داسې مقام راولي چې دونه به اوچت کې او عزت به ورته ورکړي چې دا یولس واړه رونه به راځي او ده ته به په سجده پرېوځي دا بېله خبره ده رستو را روانه ده چې بنده بنده ته سجده کولی شي که نشي کولی نه دا مسله به رستو بیا وایو قال یعقوب علیه السلام ورته ووی یا بنیه ای بچوړیه یا بنیه ای بچوړیه لا تقصص ته مه بیانوه رؤیاکه خوب ستا ای بچوړیه مه بیانوه خوب ستا علی اخوتک خپل وروڼو ته د خپل وروڼو ته د دا خوب مه بیانوه هسې نه چې چرته د سره حسد وکړي شیطان به ورته وسوسې واچوي چې ګورئ تاسو مشران یې او دا کشر ماشوم دی او دی به دونه لوی مقام ته رسیږي چې تاسو به ورته بیا سجده کوئ دلته به سره بغض او کینه شروع کړي یا بنیا ای زما بچوړیه لا تخصص ته مه بیانوه رؤیا کا خوف ستا علا اخوتې کارونو ستا ته ولې فیکیدو دوی به چلو کی لکه تا ته کیدن په چل کولو سره ستا د مړ کولو او د ختمولو چل به وکړي ګورې دا بعضې خبرې نه دي دا چې تاسو نه ښکاره کوی فیدې دي پکې ښه دا مسلې دي لکه مثلا ته کاروبار کې چې څومره ته ځې پېښور ته ښه خبره دا ده دې کې هغه دی چې پرده مختون حاجي صاحب ته چې پېښور ته لاړ شي د کم دکان نه سودا کې دا مه وایه په ښکاره کولو کې فایده نشته دی او په پټولو کې فایده ده کیدی شي دغه سړي په تا باندې اعتماد دي زما به تا سره شیطان به بغض راولي زه به ورشم ستا بد به هغه ته ووایم هر څه به دی ګډوډ شي داسې د خپل کاروبار کوئ سرمایه مه ښکاره کوئ ښه سرمایه دې که ښکاره کړه بیا به کوس دا وایي چې ما سره یو لک روپۍ دي او دا دي بیا به د سره د خلکو د تره د زامنو بغوزي لانجې به درته جوړي چې څومره ماوی پټولی شي دا بعضې مسلې نو خلکو ته مه بیانوي اکثر دا خلک نه دي هوښیار خلک دی پېښور کې تاسو وګوره غټ غټ کاروبارونه به او دا شاړې پاړې جامې نه موټر او نه بلس په امن کې مونږ ناپوهه خلک دوه ورځې کار نه کړی په څلورمه ورځ باندې هغه دغه ډبل سیټه ګاډی والي نو بس بیا ورته لانجې جوړې شي بیا کله ته یو ورته جواب رالیږي چې دونه راولېږه او کله ورته بل دغه کوي نو ان الشیطان یقینا شیطان للانسان د پاره د انسان عدو مبین دشمن ښکاره دی بچیه یوازې دا نه ده وکذالک هم دقسې یجتبیک غوره به کي تاله ربک رب ستا رب به دې راوالي او غوره به دې کي ویعلمک او الله به تعلیم درکي تا ته من تعویل الاحادیث د تعبیر د خوبونو ویعلمک او الله به تعلیم درکی تاله من تأویل الاحادیث د تعبیر د خوبونو الله به دله تعبیر رویا علم دله درکی واقعي همداسې اوس ته به ووایې حضرت یوسف علیه السلام ته دا علم الله ورکړی چې د خوبونو تعبیر زمونږ په دې امت کې په تابعینو کې یو هستی تیره شوې ده محمد ابن سیرین چې هغه په تعبیر رویا کې روره امام و امام یو الله به دې غوره کړي د خوبونو د تعبیر علم به دله درکړي ویتمو نعمته او الله به تمام کې خپل نعمت علیک پته نو د نعمت تماموالی دلته څه دی نبوت الله به درته نبوت درکړي و پتا ته وعلى آل یعقوب او په اولاد د حضرت یعقوب کما اتمها لکه څنګه چې الله پوره کړی دا نعمت علی ابویک په هغه دوو پلارانو ستا علی ابویک په هغه دوو پلارانو ستا لکه څنګه چې ستا دوه پلارانو او هغوی ته الله نبوت ورکړی او دا نعمت یې ورته تمام کړی من قبل مخکې د دینه هغه دوه پلاران څه دي ابراهیم او اسحاق چې هغه ابراهیم او اسحاق دی ابراهیم او اسحاق ته دوه پلاران وي ځکه مسله دا ده چې نیکه هم پلاری او د نیکه پلار هم پلاری دا په سلسله کې چې زمونږ په بره تلي ټول زمونږ پلاران یا د یوسف علیه السلام پلار یعقوب د یعقوب علیه السلام پلار حضرت اسحاق نو اسحاق نیکه شو او د حضرت اسحاق بیا پلار چې دی نو دغه حضرت ابراهیم علیه السلام ان ربک یقینا رستا چې دی علیمون هغه خبر دی په هر څه باندې حکیم او خاوند د حکمت دی په خپلو کارونو کې د یوسف علیه السلام د واقع دا مرحله یاد ساتي چې یوسف علیه السلام خوب ولیده چې یولس ستوري او نور او سپومۍ هغه رالل او ماته په سجده پرېوتل او د یولس ستورو مطلب دا دی یولس رونه او د انور او د سپومې مطلب دا دی پلار او مور هغه دی او بیا ورته یوسف پلار څه وایي بچیه دا خوب دی دې خلکو ته مه بیانوه هغه چېرته څه چل به شوی و دا خوب بیا چې دی نو دی روڼو ته ورسېد چې دقسې یوسف خوب لیدلی دی وایي ښه نو هغه سازشونه یې شروع کړو څه هغه بیان به راځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى اجعل آخرتنا خیرا من الاولى دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب خپل رحم په موږ باندې وکړي رب زموږ د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 کې الله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله پاک په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي الله په عمرونو کې په کاروبار کې ورته خیر برکت ورکړي د زړه سکون اطمینان یې سره زموږ نه الله نصیب وګرځوي د هر قسم پریشانو حادثو تکالیفو نه الله زموږ ټولو حفاظت وکړي زموږ ټولو حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله مستمره ورته ورکړي دې علاقې ته هم دعا وکړي دې خلکو ته هم دعا وکړي چې الله پاکې د دین سره محبت پیدا کړي وصلی الله